الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون دا قرات نافع او د ابن کثیر او د ابو عمر ده کنه زمون په قرات کې هوس مدسي ده کنه و ما يخدعون الا انفسهم وما يسرون کنه خو هغه و ما يخادعون ویل والمعنى والمعنى سره غرض د علامه موصوف د فر سوال لا بلکې رد فر اشکالانو ده یو سوال دار چې مخکې نه خدا شیو کنه یخادعون الله والذین آمنوا او دې آیات کې دی وما یخادعون الا انفسهم نو انت کې معنا دا چې دوکه کوي د الله د مؤمنانو سره او دلته کې دا چې د الله د مؤمنانو سره دوکه نه کوي خپل نفسونو سره کوي نو چې خپل نفسون دلته حسر شو د خدای عادت حسر راوړل شو وما یخادعون الا نو دلته کې خو عادت حسر راوړل شو پته ولګیدل چې دا خدا د دې د انفس سره ده هران کې مخکې آیات شریف ویل چې دا خدا د چا سره ده د الله او د رسول سره ده نو په مابین د دې او دای په مابین کې څه شراغه کنه یو ټاس الله ده څه شراغه کنه ټاس او تناقض راغی نو یو سوال دار یو سوال دویم مولانا سوال په دې حواله سره دلته وارد دی دویم سوال هغه دې حواله سره دی چې دلته وما يخادعون الا دی خدا نه کوي مگر د چا سره نو خدا خو په مابین د دوو کسانو کې کنه په مابین د چا کې او سړی او نفس سړی خو یو شی سړی او نفس سړی خو سړی او داغه نفس خو یو یې کنه نو دلته کې څه شی را نه غي دا مشارکت را نه نو دا څو سوال شو نو دا اول سوال دی جواب په ول معنا سره ذکر کړي په چا سره ذکر کړي او د دویم سوال جواب دی او انهم فی ذلک خدعوا انفسهم الی اخره سره څه کوي ذکر ول معنا معنا د دې دارا چې دایره یعنی zarar د خدا راجع د الیهما د خلقتا ٹھیک شو او دقه رنګ و ضررها او ضرر د دې خدا خدا په تعویل د مخادعه سره او تدا ضمیر راجع دی او ضرر دې ته څه شي دی نو د مخ کې سره سټه صلی نه غي کنه مخ کې همانا دا چې دی په خپل ځام کې د الله او د مؤمنانو سره کوي ٹھیک شو لیکن په حقیقت کې وما يخدعون هغه ضرر نه دی هغه چاته اوت کوي هم دې ته کوي نو دا یې چا سره دوه قشوره ده نو سوال ختم شو څنګه چې مخکې اسباب د دې چې الله رسول سره کې دلته نه پیدار چې نه ځان سره کې هغه سره نه کې نه خبر نه ده انت کې د دې خبر اسباب چې الله رسول سره کې او دلته چې دا خبره کې چې دا zarar نه دی وبال او دا zarar دا الله مؤمن دا ته مؤمنانو تراجع دي کوم دوی تراجع دي هم دي خلکو تراجع دي کنه وبال خو چا تراجع دي zarar دي او انهم في ذلك خدعوا انفسهم لما غروها بذلك وخدعهم انفسهم حيث حدث بالاماني الفادغه وحملتهم على مخادعه من لا يفعل من لا يفعل خاطئا دا ځم خدا و نفسونو سره متصور کېدل نه شي ځکه څوک کسان غواړي دوه و دوه شپې کنه دی دا کار کوي کنه چې دا نفسونه یې دوکا کړو چې مونږ الله او د الله د مؤمنانو سره څه کوو دوکا کوو نو خپل نفسونه یې څه کړه نفسونو ته وی چې بس ارزوګان او تخوار کړي خو ته څور کړه ارزوګان او دی حمل ک په مخ په مخادعه دا هغه چا سره د هغه چې پاغه باندې څه خبره پټیږي نه نو دې د خپل نفسونو سره وکړه نفسونه لګې دې ته ډېر امانی او ډېر ارزوګانې هغه ورته ظرف تخیل کې واچول نو دې نفسونو سره دوکا کړ نفسونه دې سره وکړه ټیک شو کنه نو د حواله سره اسننیت راغې ولو کې اعتباری دی خو څه شی راغې اسننیت یا دی په دې کې خداب کړ خپل نفسونو سره ځکه دی کې واچول کې بذالک په دې سره او دوکا وکړه هم د دې سره انفسهم نفسونو د دې حيث حدثت هم دې ته پیش کړ امانی او ورته یو خود الاغه ارزوګان فازغه یعنی خالی عن الفائده او دی حمل کپ مخادعه ځکه چې سوال بم وارد نشي ځکه چې یخداون شو کنه ما یخداون الا ها نو معنا یخادعون او یخادعون خو تفاعل له طرفین غواړي کنه ٹھیک شو کنه او چې دغه نه څنګه کې ته نو بیا به خبره ختم شي وما یخدعون یخدعون وی ویل شي یو روایت کې یخادعون ده کنه پای خو سوال لکه هم دغه را کنه هغه خو مخادعه خو د دواړو طرفونو نه کنا نو د جواب وکړم نه ولې زمون په قرات کې خو دې سوال تر سره ضرورت نشته ځکه دا مفاعله نه ده کنه یخدعون دی یخادعون نه ده کنه وما نه وما یخادعون نه وما یخدعون الا انفسهم مولانا ونه راځي ټیک شو نو بیا ته نه یو خط دعونه جوړ شعر ټیک شو ځکه تا بدل شعر په دال او دال په دال کې مدغم شی د په قاعده د باب افتعال نو څنګه ته نه جوړ شوی و یخدعون مجهول سرم ده ها خو مفعله نه ده یخدعون ده یخدعون یخدعون ويخادعون على البناء للمفعول يخادعون ذکر شعر چې مبني للفعل واخلي دلته کې د انفسهم منصوب به نازل ختم شو او النفس ذات الشی وحقیقته نفس ته وی ذات ته شی ته وی او حقیقت ته شی ته وی نفس معنا څه دی دوکه کوي د خپل نفسونو سره یعنی د زوات سره د چا سره نو نفس کله په معنا د چا سره ثم قيل للروح دا معنا مجازي را بیا چاته ویل کیږي ځکه دا قلب نه دی یو د حیواناتو او یو د انسانانو نو دا نفس دا حالی او قلب د حیواناتو محلی قلب د حیواناتو او دا نفس که په قلب کې نه خو نفس انسانی تعلق لري د بدن سره تعلق التدبر والتصرف نو د تعلق د ټول بدن سره ساتي چې د ټول بدن سره ساتي نو په ټول بدن کې څوک هم دی زړه ټول بدن کې سم دی زړه دی نو په قلب باندې مطلق کېږي خو کم اطلاق اطلاق مجازن اطلاق څه شي ٹھیک شو کنه ځکه چې انسانانو قلبي نو دا چونکی تعلق د نفس سره راځي نو د نفس اطلاق دا اطلاق نه متعلق ته پچا باندې په متعلق باندې د ټول بدن کې دی یا دا نور په نس باندې خو دی نفس مظروف ته او قلب سی شی دی ظرف نو علاقه را چاره د ظرفیت ګوره د محل د روح دی او یا سی شی دی کنه متعلق دی دا یو یو پورې بل بل سره تعلق سره ولید دم او کله کله اطلاق پچا باندې کیږي په وینا باندې لئن قوامه ولی محتاج محتاج الیه خو علاقه نه در المجاز مرسل نو بیا دلته اصل فرع جوړ کړه وای اطلاق د فرع شو پچا باندې په اصل پوښ کنا او د مسبب شو په سبب بیا غ مثلا ولی الرأی او چاته ویل کیږي په دې قول د دې کې فلان یعمر نفسه فلان کې ځان سره څه شي کوي دا چې کله سړی په یو کار کې شکی شي اوس ګوره مولانا رأی ته ویل شي فلان یامر نفسه د مشوره کوي د خپل رائے سره نفس ذکر کوم وخت نه شي دا رائے ځکه دا رائے وزي د کم زینا منشا یې څوک دا نفس دا رائے منشا څوک تا نو دایت لانه ينباسان ځکه دا رائے خو راوچتیږي د نفس لکه هغه ذات چې څنګه مشوره ورکوي نو دیم څه شی ورکوي مشوره نو په اول تقدیر مجاز مرسله پر دیم کې مجاز مستعار ده علاقه رکای شو کنه تشبیه والمراد مراد په انفس سره دلته کې زوات هم د دې خلکو زوات دي دې دوکه نه کوي مګر خپل نفسونو سره یعنی زوات سره او احتمال لري چې موږ حمل کو په ارواح باندې هم او په آراء باندې هم لحوق د وبال د خیدا او د رجوع د ضرر دې ته په ظهور کې دا داسې دی کنه لکه کل محسوس لکه محسوس هغه چې نه خفي کېږي مګر په هغه سړي چې حواس خرابي محسوسات نه څوک چې هغه شی نه نه خسترګې خرابي کنه نو دا خلک چې په دیم نه پويږي کنه چې زمونږ د دې خدا او د دوکې نقصان چاته دی مونږ ته نو لکه څنګه چې د محسوساتو باندې یو سړی نه پوهېږي هغه سړی به نه پوهېږي چې سترګې ړن دي نو دا کرنګي دا خلک هم چې په دې دې نه پوهېږي نو مطلب دا داسې دي لکه ړانده خلک پوهېږي نه تاسو پوه شوئ نو دا اصل کې دا پر سوال مو شو وای دا ټیک ته چې عقلی ده خدا د سر رسیدل لکل محسوس لکه په شان ته ده چا لکه څنګه چې په محسوس هغه سره نه پويږي چې د چا حواس کار نه کوي دا څنګه دا خلک ما شعور لري دا احساس نه لري دا خبره خو عقلی ده خو کل څه شي ده محسوس بیا وما يشعرون یعنی لا يحسون بذلك دا خلک د سره د دې احساس نه کوي دا وجه د لتماد دی غفلتهم دا عبارت سره کې څنګه څنګه لتماد دی وایته ها جعل الحقوق وبال الخدائع ها دا وجه دا غفلت ته وګت غفلت ته دی ګرځولې دی الله هغه لحوق جعل ګرځولې دی هغه لحوق د وبال د خدا او د رجوع د zarar دی خلکو ته په ظهور کې د سیره لکه کل محسوس په شان ترچا الذي هغه چې هغه نه خاص کیږي الا مگر پاغه سړي چې دا سترګې کار نه کوي حواس کار نه کوي شعور ستوي احساس ستوي مشاعر دا انسان ستوي حواس ستوي اصل د دې څه شی دی هغه شا ومنه الشعار او د دې نه څه شی دی شعارم وختم بري کنه د سي محسوساتم ښکاري او منه الشعار د دې نه څه شی هم دی کنه هغه اشعار د لاندې چې سړی ګنډي غوندي ځکه هغه په ویختو لګي هغه په څه شي باندې لګي کنه نو ځکه هغه ته څه شي ویل کیږي